او د مالکیو په نسبان دی مطلقا تورک قاعده اولاوی که قاعده ثانی دوار کې تورک پکار دی تورک درې طریقې وي دا دوار خپې په خې طرف طرف باندې وباسي په کناټي زموږ باندې کینی یا دوار تخپې په اړول طرف باندې وباسي قاعده اولا کې نصب د یمنا افتراش د یسرا او په قاعده ثانیه کې چې دا التورک دا کیفیت شو د تشاود احناف د پارا درې مستقل صحیح حدیث معید کوي د مسلک د احناف مطلقا توارق د وائل والا روایت د ابو سعید خدری والا روایت د عاشر ذلنا روایت حدیث موسی صلا والا روایت د کې افتراش راغله د مطلقا یعنی اړول په معتول او نسد یمنا او زنانو د پارا توارق بهتر چلته پرده راځي تکرک تورک فی الرابعه قاعده اولا کې افتراش او قاعده ثانی کې تورک لکه څنګه چې مسلک د شوافی و حدیث د ابو حمید سعدی رفع الدین کې تیر شو او د لاسو کسانو مخامخ هغه ذکر کړو حدیث کې سره به ذکر کړو سمعت ابا احمد فی عشرت من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم منهم ابو قتاده او ابو قتاده بیا سمام نو ثابت قال ابو حمید انا اعلمکم بصلاه رسول الله علیه وسلم ومتوخو فذكر حدیث نو قال ويفتح اصابع رجليه اذا سجد سجدي لذي فذكر حتى قا اذا كانت السجده في التسليم هغه سجده چې پاره کې سلام وي یعنی قاعده ولا کې افتراش انه اخر رجل یسرا وقعد متورکا على الشق الايسر پاړو کنا چې باندې کینی رجلین دوړ یو طرف ته دی وباسي نو قاعده ثانی کې تورک او قاعده اولا کې افتراش نه په قاعدتینو کې قاعده اولا کې مو قاعده ثانیه کې ویل د تشهود واجب او دویم قول سنت دیمه مسله تعین د تشهود تشهود ډیر راځي د تشهود عبد الله بن مسعود رضی الله عنه تشهد عبد الله بن عباس رضی الله عنه تشهد عمر عمر رضی الله عنه دا تشهودات کې دا درې تشهودات مشهور دي تشهد عبد الله بن مسعود هم صحیح دی تشهد عبد الله بن عباس هم صحیح دی تشهد حضرت عمر هم صحیح دی کوم یو وای نه وایا لیکن موږ په دې ټولو تشهوداتو کې تشهد عبد الله بن مسعود مونږ خو خو ډیرو پښوی دیاته سره راغلو امام صاحب رحمت الله علیه مجلس کې ناسو السلام علیک بیواوین او بیواوینا ای وعلیکم السلام بیواوین بارک الله فیک لا ولا ملګری حیران شو تاسو وی دسو وی د ویلو چې په قاعده کې ناسو نو کوم تشهد و په واوینا التحیات لله والصلوات والطیبات کبی واوین ماوی علیک بی واوین دعا غوښته بارک الله فیک لا ولا لا شرقیه ولا غربیه اغه د زیتونو کې الله سمر خیر اچولې الله تا کې دومر خیر واچي تعالی الله برکت درکړي ما ته دعا وکړه نو دا تشهود د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ په غنو وجوهات باندې ترجیح ده د عبد الله بن رسول الله نبی اسلام نیو ډیر په اهتمام سره ولوستو او تقریبا شل طرق راځي طرق د عبد الله بن مسعود دا وجه د اختیار د احناف په تشهودات کې تشهود د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ قال كنا اذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نقولنا السلام على الله قبل قبل عباده د بندګانو طرف په الله دې سلام وي السلام علی فلان و فلان موږ بداسي وي نو نبی له سلام لا تقول السلام علی الله ذک فإن الله والسلام ولكن اذا جلس احدكم فليقل دمو تاسو وای التحيات لله والصلوات والطيبات دنیا ټول تحیه پیشکشونه چې دی هغه یواز الله ته دی دا ټول تعظیمونه په کوم طرز باندې تعظیم کیږي هغه د ټول تعظیمونو مستحق یو الله دی التحیات لله پښ چا څنګه تعظیم چا څنګه تعظیم سقم کل دي دا غي تعظیم د چخپي اخپي بل ودر کوي پښ دا وې ز سلوټ کوم دا تعظیم کوم نه دا لګ د خر په شان لته وای پښ خدا خو جوړ دي دا تعظیم چا خو درې نبی اسلام دا شوی السلام علیک ایو النبی ورحمت الله وبرکاتو نبی اسلام و علی عباد الله الصالحین جبرائیل اسلام اشهد ان لا اله الا الله بس جواب خپل وشو السلام علیکا دا خطاب دی السلام علیکا يرحمك الله مفسد صلات ګرځي دا مفسد صلات نشنه دا حکایت په اعتبار د انشاء د سلام ور حکایت نفس حکایت شي کنه التلاویل والسلام علیکا ایو النبی ورحمت الله وبرکاته اوس نفس حکایت د چا نقل کوي او مستقل سلام په پیغمبر باندې وای نو دا خبره نشوه یعنی حکایت او سره د انشاء د سلام السلام علیک ایو النبی ورحمت الله وبرکاتہ السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین اوس توجه کوي فإنكم إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اصاب کل عبد صالح دا رسی هر بنده صالح تا چغبر اسمان کې د کوزمک کې د کما بین السما والارض دی رسی څنګه رسی طلبانو بهتر عباد صالحین په دې وخت کې ورشته دي نه سار خلکو مذکرو تاسو چا ورته عباد صالحین السلام علینا وعلى عباد الله صالحین اصابه هر عبد صالح ترسي د دې ثواب رسي د دې ثواب رسي سلام نبی اسلام ته وایي سلام رسي نبی اسلام ته سرسي لکه څنګه چې تا ته رسي د دې ثواب رسي ایصال اثر د چا پر دعا وای دا دعا اثر الله یې ترسي يا دغت التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي وبه قال حدثنا سمعان قال حدثني أبي وبه قال حدثنا شعبة أن أبي بشير سمعت مجاهدا يحدث عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تشهد التحيات لله الصلوات الطيبة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته يا قال فقال رجل له من القوم أنا قلتها وما أردت بها إلا خير فقال أبو موسى أما تعلمون كيف تكون في صلاتكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلنا فعلمنا وبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا سمعتم فأقيموا الصلاة ثم لأم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ كلمة عليهم الله فقولوا آمين يجيبكم الله وإذا كبر وركع فكبروا فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قولكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا قال سمع الله لمن حمده تقول اللهم ربنا لك حمد يسمع الله لكم فإن الله عز وجل قال على لسان صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده وإذا وإذا كبر وسجد فكبروا فإن الإمام يسجد قبلكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك فإذا كان عند القادة فليكن من أول قول أحدكم أن يقول التحيات الطيبات الصلوات لله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لم يقل أحمد وبركاته ولا قال وأشهد, وأشهد قال وأن محمدا صلى بنا ابو موسى الاشعري ابو موسى الاشعري رضی الله عنه موږ امامت کوله فلما جلس في اخر الصلاه پښوی اذا قرا اذا قراتم نو وای نه دا طریقه ناشنا د امام دی هم وای مقتدی هم وای او مز دی جاری وی نه نه نه نه اذا قرا غیر موضوع عالم ولزان فقولوا امین واذا كبر وركع فكبروا واركعوا ذکر فین الامام يركع قبلكم ويرفع قبلكم قال رسول الله فتلك بتلك امام و سمع الله لمن حمدا فقول اللهم ربنا لك الحمد الله قبل استاذنا فان الله عز وجل قال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الله لمن حمدا التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد حضرت عمر او تشهد عبد الله بن عباس تشهد عبد الله بن مسعود شیخ و شیخ یحیی بن حسان داغه شیخ سلیمان بن موسی ابو داود جعفر بن سعد بن سمرا عن برده بن جندب دا سليمان بن سمرا عن سمرا بن جندب قال اما بعد دا دیم مکاتب کراغ د سمرا بن جندب یو روایت مخکې تر شي یو دا او شپه غالبا ابو داود کې راځي د صحیفه سمره بن جندب هغه مشتمل په سلو روایتو باندې دا دویم شو یو مخ کې تر شو امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا كان في وسط صلاه قال ابو داود وسليمان بن موسى کوفی الاصل کان بدمشق یو دا قال ابو داود غرض دا قال ابو داود دا سليمان بن موسى کوفی الاصل دی خودی په دمشق کې پاتې کېده دویم قال ابو داود ودلت هذه سيفا ان الحسن سمع من سمرا خو امام ابو داود رحمت الله علیه فرمای دا صحیفه نه ده دا دلالت کوي چې حسن بصری سما د سمره بن جندب نه بالکل ثابت دی نو څنګه معلوم کی دا ولی ثابت شو ګوره حسن بصری سما چې دا د سمره بن جندب نه ثابت دی دا صحیفه دلالت کوي په دې باندې سن دلالت وکړو د بر سند ته وګوره حسن بصری سما د سمر بن جندب نه ثابت ده کنه ده ثابت اختلاف دی دا صحیفه دلالت کوي چې د حسن بصری سما د سمر بن جندب نه ثابت ده نو څنګه ثابت شو بر خداغه نو مشته ده نه پوه شوئ هی بر د د د او د بر چا د سما شویل دا دواړه هم عصر دي نو چې هغه اوریدل دي د سمره بن جند پلان حسن بصری هم اوریدل دي کنه معاصرت کافی ده د ده او داغه دواړه همزولي دي د یو عصر والا دي نو چې داغه سما د سمره بن جندب نه دی نو حسن بصری سما ثابت شو کنه او دلت هذه صفه چې حسن بصری سما یقینا چې دا دواړه معاصر دي داغه سما ثابت ان د ده سما هم یقینا ثابت